دا د جبه من چې کله پاس تعالو سره لګي نهايه القول المفيد على ذكر كري ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الاعلى د جبه من بر تعالو او د دینه درې حروف ادا کیږي جیم او شین او یا خو یا نه کومه یا مراد ده هغه یا چې مده نه وي بلکې یا یې لین او یا یې متحرکه امام شاطبی سے داسې ترتیب ذکر کړی جیم شین یا او ابن الجزری سے او په الرعایه کې شین مقدم کړي په جیم دا رائے د امام مهدویم ده شین جیم یا یا نه مراد یا لین او یا متحرکه ده دي ته ویل کیږي حروف شجریه دا شجریه ورته د دیو جنوي چې ادا کیږي د شجر الفم او د شجره اللسان نه چې هغه د جبې منځ ته وي او د خلې منځ ته وي غنیت المرید والا بیا په دې کې څه اقوال ذکر کړي درې چې دا دې ته حروف شجریه ولې وایي وای شجر الحنك ست وای ما يقابل طرف اللسان طرف اللسان ته چې کوم مخامخ بره تعالو دی غي ته ویل کی شریح رحمه الله مکی رحمه الله وای دا څه ته ویل کیږي وای دا ویل کیږي هغه زه ته کم ځای کې دا دواړه جامع یو ځای کیږي هغه ته انفقه وای دا دا جامع یو د بل د ترجمه شوی دواړه دې ځای ته ویل کېږي شجر الفم معنا دا د ادنا مناسبت د وجنه دي ته حروف شجره د دې وجنه وي دواړو طرفنا دا جیم شین یا د جبې منځ نه او پاس تالونه ادا کیږي والوسط فجیم الشین یا د وسط لسان نجیم او شین یا دا درې واړه ادا کیږي بیا دا جیم چې ده مجهور حرف دی شدید دی انفتاح دی پکې دکتور احمد مختار په خپل کتاب دراسات اللغویه کې ذکر کړی دراسات الصوت اللغوي دا دا کتاب دی او دارنګ صاحب د جهد المقلم ذکر کړی وای جیم باندې چې کله څوک تکلم کوي نو باندفاع الهواء على الحنجره دا هوا به د دې مړی نه په داسې طریقه راوځي په زور سره چې دا کم په مړی کې هغه وترین صوتیین دي دو تارونه د اواز دي او سره وخوځي او بیا دغه اواز راوځي معنا دا دا داسې دی زور پرالو نو دیتا انفجاری و یو دا عربی کې هغه فصیح جیم دی ها چې په زور سره ادا شي او الکتاب کې ذکر کړي سیبوی صاحب او التحدید کې دانی صاحب منسفله متقلقله باتفاق القلم پکې کېږي او باریک حرف ته غنیت المرید والوی دا قوي حرف دی د وجه د جهر او د شدت او د قلقلینا شریح رحمه الله وی کله چې ته ادا کې نو دې ته دې پوره حق ورکا وای بعض قوم په دې کې غلطيږي کله چې ساکینونو غلطي ادا کوي ته ویګنې دا شین ادا کوي ځکه مخرج دا غي او د دې یو دی نو څنګه وای اجتماعو کې اجتماعو شین سره مشابهت راشي ان نجدين وج تنبو خرجت نسينا ده دا صحیح نه ده دا ډیرو کتابونو ذکر کړي چې کله کمزور اداشینو شین ته جوړ شي یا پکې جهر سیدانه کې یا شدت نو شین دې ته جوړ کو د دیو جن په ار رعایه کې تو باب الجیم اکانوه صفحه کې مکی رحم الله ذکر کړی وای چې ساکن چې نو خیال کا خصوصا چې رست تزاده ریجزن موږ وسانه کړی ریجزن موږ څنګه وایو رزم من السماء رزم من السماء رز والرجز فهجر ځکه دا زاول ډیره مشابهت لري د جیم سره دا زا ډیر مشابهت لري د زا سره په نسبت د مشابهت نه د جیم سره زا حرف مجهور د جیم په شان په دې کې صفیر دی قوي حرف دی خو هر چې جیم د نو حرف مجهور د خو شدید دی شدیده ده او دا چې کم ده د حروف رخوا نه ده بیا ابو عمر صاحب ذکر کړی فاذا تا بعده زاي او سين د دینه پس چې زا یا سین راشي فينبغي ان تبين پکار دي چې قاری ته یا سرګن کړي چې جهر ده دي او کدا تین وي په سین کې به ادغام وسی لکه اکثر خلک څنګه وي رسن رسن الى رسهم چې قاری زر زر تلاوت کوي هم څنګه وي فزادتهم رسن الى رسهم دارنګي کله چې دا جیم د یا سره راشي لکه لجین نو یا او جیم خو د یو ځای نه ادا کیږي نو خیال ساته او کله د دینه بعد ها واقع شي لا تجهر ځکه ها حرف خفي دی او دا خو قوي دی کنه او کله چې ها مشدد نو بیا به خظاهره انما يوجهه لك مثال شو ورپسې د جیم پسې د شین شین دام دغه زین ادا کی کوم نه چې جیم ادا کی د مکی سه بوئی وهي محموزه محموزه حرف ده د ذکر کړي وای کله چې دا شین ساکنی لکه اشتریا هر وخت کې دا په قاری باندې لازم دی نو په شین کې بد دي خبرو سکه خیال بساته او بیا ابو عمر صاحب ذکر کړی هم دا خبر ابو عمر صاحب هم ذکر کړی کوم چې تاسو په مخکې کتاب کې واوریدل دومره ویلي وای کله چې